الرحيم قال ولو لم يجد ما يزيل به النجاسة صلى معها ولم يعد ولو لم يجد ما يزيل به النجاسة صلى معها ولم يعد ستر عورتا فرض ده او طهارت د جمعې د بدن دغه فرض و دواړه شرطي نه دي دغه صورت ته چې کچېرې سړی سره جمعه خو وه عورت خو یې پټولو خو مردوړه وه ا جمعه مردوړه وه کپړه مردوړه وه او داسې شای نشته سره کنه چې هغه جمعه په باندې ومیزي او د جمعه په وکړو چې ستر عورت ارو شي صلى محال ميز بكو اديه پلتي سرا ولم يعيد ارغرزوي بينا دها مر جوړه جمعه شد الميزو کو ورغرزولا نشتا بنده وهذا على وجهين دغه صورت په دوه طریقې باندې ده چې مين به کنده پلتي سرا بل ميز کو لان غل بل مين نکو د مردوړه جمعه شد ميز کو ورغرزوي بينا دا په دوه صورت ده ا د جمع نه اجمه مرادو چې کوم عورت مونږ پټېږي کنه هغه جمع چې تو عورت مونږ پټېږي پر کا فردیګ ده ټول نمبر دوړ سلورمه حساب وکا ده پشه یا په دې نه ډېر پوکتا یصلی فی علمی به کو کنه په دې جمع شه بالمیس کو کنه لال غر بنو کو صدر عورت ته روشي کو خو جمع به پوکا نه وی جمع مردوړي په مردوړي جمع شمیزو شو ولو صلی الله علیه لا یجزیه او کلمی دی لال لغړ وکړو بیا نه کفی کیږي داس په نیمه چې کنه سل لال لغړ میس کړو سپ د مردوړ جمعه ش میس کړو جمعه چې مردوړ د خپل ش مال مين نه کیږي او لال لال مين مې وکړو نه لال مين نه کړه چې صدر مې حساب وکړو کنه دا داسو کې ټوله په کډو په دې شی بن میس کې لأن الربع شي يقوم مقام كله صدر مې حساب شي ا درېږي په دوی د ټول باندې به د هر حکم دا پر امام محمد صاحب چې په دې مردوړه جماعت بل میس کو لاله غل میس نه کیږي وهو احد قولي شفيع رحم الله و دا یو کول دا په دوی کول د امام شفیع صاحب شي هغه داسې مذاب ده کنه چې که جماعت ټوله مردوړه وي په مردوړه جماعت شفیع میس کو لاله غل به نه کوه لأن في الصلاة فيه ترك فرض واحد وفي الصلاة عريان ترك الفروز لأن في الصلاة بذكر جب المذكر لشيء قد مردود يمشي فرشول دي يفرض دي چې په دې مردوړه جمعه شل میزو کې خو یو پاره د پرې شروع چې کنه جمعه دې پوکا نه وا جمعه دې مردوړه وا او په صلات اوریان او په میز کې شي لال لگا چې لال میز کې به تر کل فروز پر شول دې ډېرې پر دې ډېر پر دې نه پوت شول یو هدا کنه ستر عورت نشته عورت بربند ده دا پر دې لاز کنه پوت شول او په ویل هم چې میس کو په دې مردو له جمع شي اې دې اختیار ده چې کنه کیمه واغ ور کوله کله لا میس کړه او که مردو جمع کړه و ول ابذر خو په مردو له جمع شمي دا به اختیار ده او ضروري نه ده لأن كل واحد منهما مانع جواز صلاتي حالة الاختيار دوړه زرینه یو برو بار زرینه دي هر یو کنه کست رې کنه د ورځ بر منډول دي او کده مردوړه کنه جمعه مردوړه ده هر یو منع ده د عورت بر بندولا منع ده المزده پر جواز المزده پر او مردور جمع شمیزه منع ده جواز المزده پر هر یو په دوه شی منع ده جواز المزده پر حالت الاختیار د اختیار په حالت سره کنه چې تو جمعه و غسو کې تا کنه واسطه ورسېږي وته لا لغل مس کې نه دی کېږي یا ته پوکا جمعه می وته کنه په مردور جمع شمیز کې نه دی کنه کېږي حالت اختیار دا منه چې تو واسطه ورسېږي هر یو کنه کا بربند عورت به موضوع کړی دی او کپ مردوړ چې مشمیز ده منع ده جواز موضوع پر په حالت اختیار شي هغه منع ده دا منع ده ويستویان په حق المقدار او دوړه یو بار بار دي په حق مقدار شي عورت چې سرمه حساب بربان شي بدرمي نه کړي جمعه دا چې سرمه حساب مردوړه وي په الکه پلتیسرا بدرمي نه پښه کړي په حق ته مقدار نه چې که سزا مې سم مردوړي په لکه پلیتی سره او که مغلنه پلتی وه بیا خو که نه مقدار سره یو شین ده بیا حورات چې برابر وي سلرمه یې سر مې نه کېږي او مغلنه پلتی به چې په قدر درهم نه زیوته وي د دې نه کېږي حق ته مقدار ده منه چې کنه الکه پلتی وي او پاسه مردوړ وي کنه بیا سلرمه یې سر چې مردوړ شي پاجما شي مې نه کېږي حورات چې برابر سلرمه یې سر مې نه پښه کېږي نه دواړه کنه دواړه یو ذره ده کنه یو نه من ده بربان لمیس کړل او مردوړه شم یو پر بار خبره ده پاش دار مين کړي پاو شان کړي مقدار یو شي ده فیسویان فی حکم صلات نه برابر به په حکم د منظور شي کنه کلال نه غلمیس کیا او کا مدمدور جمع شمیس کیا او دا خبرات دي کنه امام محمد صاحب الله یا امام شفیع صاحب الله چې باندې کو ډیر پرس پوت کړي چې لاله غلمیس کې کنه په شراب کې لکه چې کنه سرات روانده رکوع به نه کې سجدا به نه کې شراب کې و چې وتر کو شی اله حلف الله یکلو ترکن پرشول د شي خلیفہ په ترا باندې هغه ته پرشول نشي وته ویلا پرشول د شي اله حلف خلیفہ په ترا باندې لا یکلو ترکن دغه ترک نه ده چې د اشراق او رکوع د پر سجده پر داس لکه د کوچ ک کنه سجده ک کنه نه ترک نه وتوي نه دوه نه وکیږي کنه البته دا حکم ولګولو چې په مردوه چې مشمی به اختار د پاشه وکاله نه المکه والافضليه لعدم اختصاص ستر بسولاته بهتر ولا دی وجنه ده لعدم اختصاص ستر بسولاته چې نه ده کنه خاصه عورت پټول پر مزه پره ستر عورت فرض ده او دې کنه پوکا جمع او غسل دغه المزه پر پر دي او ستر عورت دا خلی په مزه پر هم دا خاص هر وخت ستر عورت فرض ده هر وخت کنه کلمیس کې او کلمیس کې دا د حق ته عبادت وجنا دا د ټوله بنګونه حق ته چې نه بزون پټوي عورت په نه پټوي او په پوکا جمع شي میسکل تو عورت ته سوبه دا په موزه پر خاصه کړه چې میز کې جمعه پوکا وغنده چې میز کنه کې به که مردونه جمعه د وغسی یا په تو سپه بندي نشته نه یو کنه فرض ده کنه عام فرض ده ستر عورت ده و دا بل په خاص ټیم چې فرض ده کنه اې دې نه لشکی کنه د ستر عورت پر زول لشکی کنه کلا کرم چې دال شي کلا فرض ده پیګنه ځکه په دې مردونه جمعه شي میز وکړه ولا افضلیت بهتر ولا ده د وجه د نه اختصاص ستر نه په موضوع پر ستر په موضوع پر نه خاص بلکې دا د کنه حق د عباد وجه نه هر وخت ده و اختصاص وارت به او وارت کنه په موضوع پر خاص تا ځکه هغه به اختار شو ومن لم يجد صوبا وجاءت من الجمعه مراد جمعه ساتير ده كان عورت پټوي كان عاد من الجمعه بل داسې شای نه و چې تو ځون په باندې پټ کړه وای سول عریان دا بل مسکو لان لغړ دا کله شرط سکیت شو چې نیمه مې کنه دا شرط سکیت شو قاعده په لوسی باندې به کو یؤمی به رکوع و سجود شراب کو رکوع دې پر سجود دې پر دا به کنه لمی کو په لوسی باندې کیا وا سکیت شو لای پر دا په مشکنه انا خلوص وله او رکو دا نو کو سیدا نو کو بلکې رکو دې پر دې شراکو سیدې پر شراکو کنه دا غا سکت رکو سکت تاسو سیدا سکت شو هکذا فلو اصحاب رسول سم درنګ عمل کړو فعل کړو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کرامه چې ته په سفر باندې روان دي سمندري سفر د ذریبو شکنه کشته په لوند موت شولا سبه کرامه باندې بیا دا کنه وله خلانګینه وی ا پردګینه لنګینه مګینه اوی نه خلوص ول کنه خته مت نه ور پوتې دا غاسه کنه لال لغړ چک شوله مدینه کنه سره وکړو په شراب د مدینه وکړو ټول په نوس یې باندې او نبی سم په دې وکیا خبر شو کنه سینه وته چې نه دا مې پیلوړي مې دکړي وای رکو مې دکړي سودا مې دکړي کنه نه دا کنه نبی سم هغه وکیا تقریر وکړو مری مشه چې دا جیز دو کنه په داسې حالات کې په نوس یې باندې مسکل په شراب باندې مسکل دارا ودی او کته چې رکوع پته سجده پته شو کنه اځه کې اشتراک یې پوزي بونه کنه خلیفه یې شتا ولی ما خلف الارکان د اشتراک کنه خلیفه د ارکان نه د رکوع سجده نه هدا مر دوا سره تینا وشم چې کنه پیلوړي دا وکړو او درنګ یا پلوس دا وکړو اشتراک کو پلوس یې بونه سورتینا سلویر دی او سلویر ولکه نه راو دی دا سورته راو دا چې پیلوړي دا کو رکوع دا کو سجده دا کو کنه لکه عام نیز چې کې کنه رکو دا کو خپل سجده دا کو پیلوړي دا کو او دا سره تر و دا چې پیلوړي دا کو حکو دا په شراب نه کنه رکو دا نو کو سجده نو کو خالي سار دا ځه هغه دا چې چوي دا مره او دا غ سرت بهتر دا کنه پیګه رکو سجده نه چې پیلوړي کا خو کړي شراب کا رکو دې وبسي دې پره او دوام سره سره دا غ دا چې په دوسه باندې کو رکو دا کو سجده دا کو دا پانا بهتر ده چې په لوري باندې په شراب باندې کو کنه پانا په لوستي باندې ریغ ده او سرب سره دغه چې په لوستي ده کو کنه رکو دا نو کو سیاي شراب ده کو کنه دا په ټوله بهتر صورت ده شی به کنه قبله په طرف باندې وغځوي کنه او لوس به کنه په دې عورت علي ذاب باندې کنه په دا باندې به کښړي کنه اپ کوله ټای به مزکه تا کو کنه لوس په ځکنه په ورانه باندې به کښړي دا بس کنه ساتره سپټ کو رکو دا نکو سیدا نکو کنه څه قدر اور تعالی زخه به پټ شي دا به اختار سره ته پټول نه قال وينبي الصلاه التي يدخل فيها بنيه لا يفصل بينها وبين تحريمه بعمل دا غبل شرطه توارت ساتو د کنه بدن د صوبې د مکان د حدث و د حبس نه دویا مستر عورت فرض و پار پنا چې په مند نیت سي په مند الله اکبر شي په داس عمل سره چې عمل منافي وي دی کنه یعنی موضوع سره چې منافي عمل وي نیت په کوله موضوع ده پر هغه لمی سره کان چې پکې مشلې داخليږي په داس نیت سره چې فاصله به نکو فرق په سره چې کله چې وی وریا کوي بنا د نیت او تحریمه په عمل سره به نصر وریا کوي کنه سمجه هغه منافي وي د موضوع سره خو دا خو بیا به بالکل مقارن وي د نیات په تحریمات سره بالکل مقارن وي چې کله کنه الله اکبر وي په دې ټریف د نیات کړه وي کنه بیا فاصله نه رغله د نیات او د تحریمې په شی په عمل سره فاصله نه کړه چې بل چار مې نه وکړه فورا مې کړ الله اکبر وکړم یا که فاصله وي نیات مخ ته رغله شوې کنه نیات مخ شو کړه وي کنه او الله اکبر د اوس یې کړه وي کنه او په میوشه به داسې عمل نه وي که چې عاد المن سره منافي وي چې په باندې علمي موتېږي داسې عمل د میوشه نه وي نیات مخته ده او تحریمه ورسیه ده چې کله تحریمه کې په وښه نیات نشته المین لور د په زړه کې یا نه نیات نشته که نه نیات یې مخشه تړله ده خو په میو شکل داسې عمل نشته کنه چې عمل کنه فرق رو ولي دغه نیات وو دغه تحریمه په شی فرق رو ولي کنه و عمل د مسره منافی وی کنه که خروق سا په خروق باندې مين متیږي نیات تکړه وو چې مشپشین ټیم ده کنه او داسې تیور شته زه به کنه المزه درې مو کنه خاجه کړي دا مری یو کړه مری یو فرا په مری لګیا شو کنه مالي دې په مخ ور منډه کړ نو زبد الله اکبر دې وکړ کنه پاتې په دنیا کې نه و چې کله الله اکبر دې کړ دغه نیت نه متبر یا دې شوق وکړو چای مالي کړ یبه دې وشلې چای دې وشلا نیت مخ کړ دا خو چې کله کړ چای نه فرېږدلې به الله اکبر دې وکړ په دا ټیپ کې کنه نیت نشته اما خنیت اس نه کافي کېږي یا دې کنه غاب شپ خبره ترې وکړلې کنه به الله خبر دې په مکلم بده دې په مذهب نه دانیت نه کافي کیږي او کا څه کنه وسره دې چې ته لوړې چې ته رول له یا دې په لامي شاو داس وکړو کنه او د سلا کې شو کنه بیا په دې باندې پر اطلاق او اطلاق باندې خپل مينم وتی شي کنه نه په دې سه باندې مينم وتی شي په مزه خو سایا داس کنه شي کنه نیات کنه چې کړه الله اوپر پیدا شي نیات نو کنه امخ نیات به کافی ده به شو ده مدار د عمل په نیاتې باندې ده یو حدیث مبارک ده چې نیات یو عمل معتبر ده چې نیات نه وي بیا عمل نه ده معتبر او بل عقلي وجه په شوي ولا ان ابتدا صلاته بالقيام شروع د مذکر په قیام باندې کېږي میشن می شریکې کوي ته چک شوی ته ودرېږي درېدل خو د مختلفې چارې د پروي مختلفې نیتې باندې خل درېږي که نه کله سای ستړا شي کنه په لوسی باندې به واده کچک شي ملا کنه ملا ته سوي کنه آرام کو استراحت کو کنه ستړا شو چک شي ودرېږي او کله کله سای چې ته بدري می کنه نو سوي به چکنه بچ ته اراده دو به چک شي ودرېږي یا سبل عمل دې پر بلې چارې دې پر چک شو کنه المزه پر ار چې ګېږي کنه بلې چارې تار چې ګېږي کنه دا ویړای سنه مې دا پاته لګېږي که چې دا موضوع پر چک شوی یې د موضوع تر چک شوی یې که اسې استراحت کې آرام حاصل وي که نه ملاټو سوي که نه وهو متردد بين العادة والعبادة یې دا قیام متردد ده په میون د عادت شي کله سړی کنه اسه عادتن عادت یا عادتن چګیږي او کله مزه پر چګیږي بدت پر دا متردد ده په میون د عادت عبادت شي ولا يكون تمييز الا بنيته والمتقدم على التكبير كالقائم عنده هغه ذات چې مخې په تکبیر نه كالقائم عنده دا څه لکه موجود تکبیر څنګه لکه تکبیر په شي کې نه تکړه کنه امخ را متبار ده و اذا لم يوجد ما يقطعه او چې نه موجود کنه څه عمل چې کټ کوي چې هغه نیت کټ کوي کنه دا عمل نه موجود اکیم عمل چې نیت کټ کوي تو ته پاته لګی چې په موضوع لري ځکه نو دا لمیس کو بیا خدای نیت تا خو بیا هم کریم نیت تا کنه غیر مکرم نیت په دې ته چې کله تکبیر تحریما کې چې پاوه شي کنه اته د موضوع تصورانه وی چې ذکر پر موضوع لري ځکه نو دا غزل میس کو بیا دا غیر مکرم نیت تا کنه حکمن مکرم دا هغه نیت ته په کیر شته لاله کنه او کیر نه روان وي هغه نیت ته کنه معتبر شو یا په ودس لګیای کنه او داس کې کنه چې موضوع ټیم ده کنه او داس منشتل موضوع ټیم ده دا غنیات ته وتړل یې سنه خو چې کله کنه او داس ته کړلو به نه راکې ساده نه ویره شو به کنه الله اکبر د وکړ په دا وشه کنه اته د میز کنه پاسله راګې شي یو خپ ویره شاد نه مده خبر نشته دا ریات کافی ده خو او داس کړه دا یا په شرو غره یې کنه دا عمل د مسره منافی نه ده پر مسره داسې کله کله سې درې ملو درې ولا معتبر بالمتاخره منها نو نشته اعتبار مصدر ميمي ده ولا اعتبار بالمتاخره په ورث سره منها د نیت د من بیان ده د متاخر بیان وکړو نشته اعتبار په ورث نیت سره عنه تکبیر نه ا تکبیر نه چې کنیات ورث کې بالکل کنه نه تکبیر په وخت د موزن یاد تا نه په دنه مخه ته یاد نه یاد کړه کنه الله اکبر دا څه وکړ الله اکبر ایسه په خوا ځکړه چې اصل الله اکبر وکړ کنه لمیز ونه جوړ کړه کنه په موضوع ودرې ور کنه دا نه کافي کېږي لأن ما مزا لا يكو عبادتنا ځکه چې الله اکبر نه په سیو متصل خو می شریکې دي دا خو بالکل دروازه د مزه پورنه وته لأن ما مزا هغه چې د تیر شو تکبیر چې وکړو چې د کیم تیر شو یو سیکنډ او نیت نو دا هو کای بس شو کیا بهر دې کنه نیت هو سایه بدت مې نه جوړیږي دا یې بس شو کیا د عدم نیت نیت نه و ایسا هغه بکی چې پر بنا کوي کنه بیا په داسې بنا کوي که چې هغه کنه هغه علمي نه و بنا د موضوع کې کنه په معدوم باندې هغه نه صحیح کیږي اوس یې نیت پسوم کې دا که نه دا راو کېږي دا صحیح ده حضرت وجه نه ځکه چې که نه دغه چې کومه د رژې چې کومه که نه یو شروع وخت ا د حیب وخت د غفلت وخت په وشه کنه خلق ډیر ته ویش نه وی خو یو لري وکنه نه کچره په وشه بالکل مقرن یاد می شرط کی چنا چې کچو د سره باندې یاد کې کنه به ډېر خلک رژنه پوتې کېږي دوی پیرو چا چای کښې شو مثلا خدای دې چا پام کو یو پیله دا دې کوي شیدو کنه یو دې کدا دې شیدو کنه نو ته چې سو یو په شو خلا کنه اختیار ده چې کیما یو خلا کنه کدا و خلا کدا شي کنه یو په شو خلا یو ته وي شي یو به زوي شي ترجیح ورکول کنه امرین متساویین ته کنه دوا شي نه دي چې بالکل ته پر یو برابر دي کنه داس نه چې وي دې پر په بدیر په بل در خلاص کنه یو کای شي بدل شي کایله دواړه کای شي په دواړه شي ته په باندې نشته کنه کنه ترجیح ورکول دوی کنه یو امر ته په دوی امرین متساویین شي کنه یو ته ترجیح ورکړي یو ته غوړه ورکړي کنه هغه دا شی وکړه د بل پرېږده دغه ایراده وکنه اراده کوم دغه چارو کړه کچې دار باندې وخصه او کنه دای در مې پرې شو کنه دې ته وی کنه اراده او نیت ته وی کنه ترجیح ور کول یو امر ته په دوی امرې نشي چې ابل کوم متساویین وي دوه کنه بار بار وی کنه و ته ترجیح ور کې اس میشوس دا څه کړی شي چې خواشه مې شي چې اډې ته لوټ شي ته په باندې نشتر باندې سکه نه مې نه کې چې اډې ته مادری و مې مشاتن دې کنه دا غا اراده وکړه چې په دې چار باندې آرام کړی کنه وانیت تا اراده مله وکړه دا ترجیح ورکول کنه یو امر ته په دې امرین شي کا چې بالکل متساویی نه یو برابر وي کنه هو دا ترجیح کړه چې کلا کوي په خاوي کنه انیت هیر الاده القاطعه الجازمه په خا اراده یعنی اراده مله زړه غوښتل زه که چې وا چارو وړي کنه خو په پخای وړي کنه بیا چار کو کنه بیا هم هاي کو هي الاراده القات الجازمه دا اراده دو کنه اپر کلیر دا او کنه پخای را ده پاته ولا نه دنیات دا د زړه چار دو کدا د خلیز ژبه چار دو دا تشی مې دې پر تګړه کنه دی را دې ها دا فعل کلب شو کنه که فعل لسان ده فعل کلب شو کنه اراده هل اراده القاتا وکنه نیتا اراده و اپا خیر ادا دا فعل کلب شو کنه بس نیتا غدا کنه چې دلم وکنه المزت بلا و تعالی چې زیس میس کو دا نیتا کنه نیرا په دخل باندې کې چې دواره کته مې مکو کنه په امام په سبب مخ په قبله په طرف باندې کنه دا نیت نه ده کنه ایو سړي په دې سره ته چې زل میس کا ری نو غوري و نه کنه پر شدا خبره دو چې مسکو په خلیو ورکه چې نه دوه کتل مسکو به دانیا ته کول مده پره نه دا کنه کنه او پر شدا خبره دو چې مسکو کنه او په خلو باندې سنوي ای په مزه باندې ودره دو کنه نیت سره کنه په خلو نه ویری کنه ونیت هی اراده الکات الجاد موت دا کنه په خیره دته ویل شي ا دې له غوښتنه ته ویل شي ا دې ترجیح ته ویل شي کنه نه دا کنه شی د قلب ده دا پتا به درګه چې کیم مسک زه ایا لمه به قلبی ای صلات می صلی چې په لپه دې کنه دا خبره پیژنې چې کیم مسک دای هغه نیت چې په داسې انداز باندې وی کنه اتونه چې څوک پښتنه او کو په دا ټیم باندې کنه المزن یې خو دې ساکه چې کیم مسکه نه دا یاره ته ولې سوچ وته کې چې کو دا فکر ته کې چې کنه زه کې مس کو کنه به مې باندې وکړي چې و مشله هم پېښې مې مې کړ اګ نیت مې نه پاده لري نه کنه به دا هغه نیت نه و چې کې شرط نیت او معتبر نیت ده په دا باندې اعتراض ده دا محمد بن سلمہ یو فقیده د بخاری لوی فقیده ای خبره دارو خطیو کنه چې دوی چې وشتو ایاله مې بکلبي شر دا دوی چې ایاله مې بکلبي کنه چې په ځبه د خبره پیژنې دا خو ته د نیت تفسیر تا کې په دې تفسیر د کو بکره په علم سره علم هو ګوشه هاي ده او نیت ګوشه شای ده یو د شي پېژنګلې دو شي پېژندل دي په شي پېدل دي دا ګوشه هاي ده او یو د زړه غوښتل دي کنه هغه چا د زړه غوړي کنه ا ي ف ا تفسير د ک چې هي الاراده القاطعه الجازمه تو کنه ا په خا پر کړی اراده چا میرا ټوله چاره پرېړ ده چې دا غن نه کنه ودا وی وک کنه اراده خو ایته ویل شي کنه خدا اراده خو به دې چاته کړی وی کنه کی می چاره ته به دا اراده کړی وی کنه الموضوع ته می راګل دې موضوع پر اراده باندې موضوع په یاد باندې راګل کنه بیا هغه مراد هغه لمینځه کنه چاکی مې تاسو نه نیت ته کړل کنه هغه المین به توته ملیم وی ځکه چې مجهول شي ته خو اراده نه کیږي یو شای چې ته پیژنې نه و ته نیت ته کړل کنه پات نه کې چې زه تاسو پات نه ته لګیږي امرات به توته ملیم وی کنه یو شای کچا به توته سمره ملیم وی سمره پات توته علم زه پات ته لګیږي کنه المدینه په قسمه قسمه دي کنه دا کنه امنوی چې چاته نیت کړل کنه امنوی وا مراد چې کوم ته اراده کړی دو چې کوم ته نیت کړل کنه اګه جواتین و شي چې به داسې ته جوات وی کنه او داسې نیت به درته کړی کنه ایا علم به کلبی چې پاته وي تلګی په سره چې زب کیم مس کنه فورن کې وته ویل شي چې په کای مس کنه زه سره کته صلات کوم یا مل مس کنه دا کنه اګه یا دغه وخت مس کنه و اما ذکر بلسان فلا معتبر به هر چې د ګردان نه په ژبه باندې سلوي رکعت پر مې کو د نه مو پښین په کم فلا معتبر به ته ادبار نشته په جواز او په نه جواز شو کنه چې دا په ژبه نه کې پیر بیر مين درو کړي چې په ژبه تیر کې مې وو تر او کړي کنه دې ته ادبار نشته په جواز شي دا چې تم د سبيتا چې کنه نبي کریم صلی الله علیه وسلم یې سبي کرام وکنه ايه سوكر دي مرا كنا مشاغل دي چې ساي سترګې نشي کنه غړوي چې سترګې غړوي کنه په ټوله دنیا د نظیر شخص وي به به کنه موټر راوي نه به جوز راوي نه کنه بني دام باوي نه کنه زناور باوي نه اس د زړه مشاهیر ډیر شول او شي کنه به یې نه ډیر شو کنه کیسه په سره ډیر شوه و یو مخابط لای به تلاوات ته او چې څه پټی ته راوې کنه غړن غړن به به ډېر ټیم دې په مونږ ولا ګرځي که چې کنه هغه مشاهد دې ته پرېږدي نه دلته یو کې صدر نه وځي به په بل کې صدر نه وځي پازوی باندې اړي کا پته شي وځره کنه شاپ دې په شو شي ها و چې ويحسن ذالک په دې ژبه ترول چې دا شدي ول اجتماع عظیمت یې د پر در غونډول د عظیمت چې هغه نیت چې جمع شي کنه د اجتماع د عظیمت پر چې عظیمت کنه پاګه شي چې کوم نه راشه وغیل دي چې اګنه د نیت ورونی ول شي کنه ای جمع کو کې د پر د پر ربط رول دي کنه هغه شې دی وسوچ پې شي کنه نه باندې کې څه نه وځي څه کوي چې دا بدعت ده پر ربط رول یو کول دا چې مکروه ده دویم کول دا غدا کل چې دا سنت ده یا سنت دا معنی چې نبی سم کړی دی یا سبي کرام کړی دی یعنی دا کنه سلف سنت ده سلف طریقه ده لغوی معنی مراد ده سنت نه کنه چې مستحب ته ویل شي مستحب ده اې دې مله کړ چې وي خصنو ذالک نه شدا کنه په دې ژبه ته راولا مستحب دی پر نه دی